او په جنت کې د نور نعمتونو نه علاوه ټول کې دې نعمت د الله دیدار دی الله دې موږ تاسو ته دارب کریم چې د ټول مؤمنانو مسلمانانو په زړونو کې د الله سره د امتحان مینه ده او هر سره دا شوق لري چې زما د خپل خالق مالک سره دې دل شي دیدار وشي نو د جنت په نعمتونو کې او ټول کې دوی نعمت د الله دیدار دی دا مسلمانانو اهل سنت والجماعت او د جمهور امت مذهب دی چې په جنت کې به مؤمنان د خپل رب سره دیدار کوي بعضې ډلې دي چې هغوی ته خوارج معتزله او مرجعه او دا بیجلې ډلې دي دی په آخرت او جنت کې د الله د لیدونه انکار کوي ځکه ایمان سره خاتمه شي ټول عمر د قبر د آخرت فکر کړي د دې قبر نه چې انسانات را پورته کیږي د چا مخ بخوي تک تور وي د حسان د غمونو د شرمندګۍ اثرات په اختاري اواز مخونه په پړکیږي او تازه وي زلیږي په د جرير رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی او د دې رسول ایمان وروړي یو څو نفس صحبت با برکت د الله د حبيب دوی ته نصیب شوه څومره چې کار الله د حبيب صحبت مخکې اختیار کړي ليس والسابقون الاولون وي حضرت جرير رضی الله عنه نور چې د قدر صحابي او ډېر خیرسته وې د تدوی یوسف هذه الامه د دې امت یوسف او ایدم رسولو چې اکثر بوجل ته نور سینه به تیر شته خلاص دا جلیل القدر صحابی وی مونږ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په صحبت با برکت کې ناش د سوار لسمې شو اید نظر ال القمر ليله البدر الله حبیب سګمای تو کتل او د سوار لسمې سګمای واه دوی فرمایل وی به شک تاسو خپل رب ګورئ څنګه به ګورئ لکه څنګه چې تاسو دا سپوږمۍ ګورئ ورچی وریز دی نو نور سپوږمۍ هر نارینه زنانه په خپل ځای کې ګوري نه پټیر شته نه پکې ګړشتا او نه پکې یو بل لږی ورکول شته دا یې د تشریح چا ویلي چې هغه له شپه د سوال لته مې ومې د چې زم له ګور مو ته یې او نه خبر نه راځي نو رب کریم بدا ټول جنتیان داسې وګوري لکه چې نور یا د سوال لته مې سپوږمۍ او ورځي او سره په خپل ځای لا تدوامون فی رویته تاسو مسکه لو جګړې بغیر اختلاف نه کوي د الله په لیدو کې نبی الله د دیدار واره یو دوه منځونه موږ تاسو له توجه راکړي وای کوم وسو شو چې دې دوه منځونو نه غره پاتې نشي د ساري موزو د مرجګر موجوده شو کوي په دې دوو منځونو د سبا او د مازیګر با د الله دیدار ملاوي اې منځونه خو ټول دې دې دوو منځونو تخصیص ولې او فرق آیا نو علماء کرام ذکر کړی یو په دې دوه اوقاتو کې ملائک راځي نو تاسو سره زموږ ایمان دې چې ملائکه او کرام کاتب دي څه چې کوي دي اوس ګور نبی له ماشاءالله خلق راځي څوک چې څو افراد یې راځي دي کوي چا چې دلته څوک نه غي دي دا ملائکه را جمع کیږي د سبا په مس او بیا راځي مسیح د مازیګر په وخت د سبا په وخت کې د مازیګر د مزنه چې ملائک هم سره مرګري شي نظام وي او د دې ذمہواری ختمي د نور برازي براشي دواړه جمع شي د سبا په موس کې د ملائکه الليل والنهار کوم ملائک چې موږ سره د شپې او د ورځې دي د دې اجتماع راځي د مازیګر په موس کې راځي ورغه دواړه ملائک په دې منځونو جواب شي الله به تفوس کوي سره د علم نه زما بندگان سکون وی الله چې موږ لارو موږ سکون او جراتو په مشکل د دې خوند د وجه نه بعضې خلکو د د سبا موسکا شي دا نفس او شیطان داسې دښمن باید سره ټوله شپه وي خو ساري سترګې ورشي د سبا د وخت خوب ډېر لذیذ او خوندور وي ادمازي کار دا کا وخت د دې کې کارونه راځي هر څه یې دا د کار د بچیداو په دکان دوم چې لاړ شي نو په دې کار ختمولو ختمولو کې مزای شي جمع ته لاړ شي وقت مستحبت ته لاړ شي نو په دې جواب منځونو د الله دیدار ته هدایت دا د حضرت جریر رضی الله عنه روایت ځکه زموږ مالک دی زموږ خالق دی زموږ مربي دی موږ سره دومره انعامات او احسانات کړي چې به شمېرل نه شو د سر دې وې تاسو به وی نه خپل رب عیانا نو تر دې کړي لیدل دا د قران په آیاتونو او په حدیث سره پېږي تاسو مر روایت تاسو زوړوان دیوا دا د بخاری شریف روایت دي زماخله بخاری شریف دا ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وی صحابه کرام رضی الله عنهم نبی اسلام نه تاسو کو یا الله رسول مون بخبر رب ګور فرض قیامت چتور په کټو کې چرته تاسو لټېل میل او تکلیف ملاو دي چې ورېز نه هر سره په خپل کو په خپل ځای کې نور کته شي د صحابه وې نه د شان به الله رب العزت هر جنتی په خپل ځای کې وګوري دا څومره اولین والاخرین دي دوی مشپیرې سره به د قبرون راپور تشي منډې به وای دونه به وای او د حشر میدان د شام مبارک از پکا د عوامو کې مشهور ده بعد خواصم دا خبره کوي خدا درست نه نه چې میدان عرفات یادې چې دا د حشر میدان دی نه د حشر میدان میدان عرفات نه دی بلکې د شام مبارک از پکا ټول په الله را جمع کې او ولي آخري دا زمکه بدل چې د سړي په شان هوا نه به پکې غر وي نه به پکې خطر وي ټول مخلوق به سرګند الله ته ولاړ وي خبرګن وي سرتور وي اختیار لګي لوی د هیبت رس وي ځکه دا ورځ چې په دې ورځ مو چا بارک وي جنت ده او چا بارک مو وي جهنم ده ځکه د دنیا کې د چا د پاس کېدو فعل کېدو ورځ وي تاسو پر پریشان دي ټول ټول یالات کې دا د دې دنیا پاس کېدل او پیسې دي دا د دې کامیابی او ناکامی دا دا به د پاره نه خوبونه کوي او ورځې په ځان شي او ورځې او ګوري نو دا خدای د کامیابی د کامیاب شنو الله به کوي او الله دې دې کې کنا کاش نو بس هر څه تباہ برباد شي چا چې دنیا کې د چا عبادت کولو نو د خپل معبود سره دی فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس ویتبع من کان یعبد القمر القمر توغی جمع د تواغوت تا دا یا شیطانانو تا وی دوی ممانه د بوتانو تا وی او یو درې ممانه علماء وکړي کاهن تا وی ور کاهن چا ته وی د دنیا کې داوی چې شاده څه شی روپ شي نو زیرو باس قسمت او نصیب معلومو کوډ یو تعویذونه راو باسم د کاهن وای د تسوی د کاهن او یو څلورم معنا د تواغدار وای کل رقص فی الجلال هر د ګمراهۍ مشر فتوا غوړي دنیا کې مختلف ډلې دي دي دي نه چې خلک د دین اسلام او د سنت نه اړه څوک چې د دنیا بي دینه ډلې مشر دې د فتوا غوړي څلور معناګانې په چا چا ته یاد دي بھائی ماشاءالله لا څه څه چا چې د سي عبادت کولو بس لاړ بشيونا غټا ور سګمي الا پیریا ملائک هر څوک د خپل معبود باطل په لاړ شي پاتې بشي دا امت پدې کې وذات خلق وی چې بشفاعت کوي هغه د مؤمنانو شفاعت کوي سبحان الله سماجو مراد چې کوم بد خوش نصیب مؤمن چې خپل خو به خود جنت لذي او د شولونو سونو خلقو شفاعت وکړي پارم کې او قبيله وايي نو کولو مشهور نبی رسول الله زما په امت کې ودا څخه خلک دي د فلاني قبيله د ګورو نه بد زیاتو کسانو شفاعت کوي نو قوم ګړي په زرګونو لکونو او منافقان کوم پاتې شي دا منافق د الله عبادت کوي ظاهر کېدا چې باطل کې نشتا نبی کریم بدای تلاش رسول روایت ذکر کو دې ته وایي ټول خلق لا نه تاسو دې ته ایثار پاتې شي حالان کې موږ د خلکو نه محتاج یو خپلوان مو خپل ضرورت کې فرض را کې خپل ضرورت کې مدد وکړي والله اقصار فار خپل خپل او پردي جوړ کړي لکه نن یوازې پاتې شو نو دا دنیا کې یوازې پاتې دی وایي نه الله به په هغه صفت سره دی د ځان څرګند کړي چې په کوم صفت دې نه پیژني وایي به زه مراد نه دی وایي نه موږ دې دې چې موږ له رب راشو موږ به خپل وپېژنو فیاتیهم الله فی صورته التي یعرفون رب کریم په باغ صورت او صفت کې راشي کومې چې شان سره پای چې دې کې یې فیقول انا ربکم وایي زه بس تاسو د تاسو فیقولون انت ربنا او تاسو موږ رب حیات کوو نو مومنان موحدی بدل رب پسیش ويدرب الصراط بين ظهر جهنم د جهنم د پاسه په پل صراط کې خدای شي مخکې جمعو کې تاسو بیا د خبره هېری حشر کې چې خلک راجب شي میدان محشر کې نو الله قرآن شریف کې دیر شمه پارا کې وجي ايوم اذن بجهنم جهنم براوستي شي او جهنم بلا کراوسته شي او یا زر رسي سورہ هر رسي مسلم شریف حدیث ته او یا زر ملائکه ونی ونی کله یو بس زناور رسول کې خلق راوړي وای په دې کې چې اے تاسو په 70000 نه په 70000 کړه ورکړي او یا زر رسي دي ار رسي وا او یا زر ملائکه ونی نو د دې نه چار عرب 90 کروڑ ملایي دی سو وای په دې کې کاله را قابو کی کنا نو په میدان محشر کې به کوټه څه شي پرې نو دا جهنم کې راځي د پولیس د میدان محشر نه بغیر چا پیرا پیرا واشي توجه په دې ده د میدان محشر نه بغیر چاپیر ټول جذب شي نو څوک چې د میدان محشر نه جنت ته ځي نو بل لار نشته مگر د جهنم د شاده فاصله ده غاره په کل شهادت وایي دا لا قطعی فیصله کړې نو پر سرات با د جهنم د پاس سکی خوده شي تعالی حبیب وی فاکون انا و امتی اول من یجیزها زا او زما امت په ټولو نه مخکې تېرېږي وګوره امت یې ویلي دا سوال کوئ چې الله موږ د خپل حبیب په امت کې راوړي که چېرې هغه وایي چې دا امتي دی او امتي جوړ شو نو مسله حل ده خو که صاحب امت والا وایي چې امتي مې دی اے مالک کو دا زما نه ده نو هغه به څوک ته پرې دا به جوړ دا زما ده نو کور سره عادت ده هغه څوک وی وای دا شی ګور زما نه ده نا خپل کور ته څوک نه کړی ذکر دی و ایزا زما امت بزټول نمخ کی سی ورتیر ولا يتكلم يومئذ الا الرسل په دغه ورځ به د رسولانو انبیاء علیهم السلام نه بغیر څوک خبره نه شي کولی لا یتکلمون دا چې تلاوت وي الله څوک به خبره نه شي کولی دا څه هیبت پیدا الله رب العزت انبیاء علیهم السلام به خبرې کوي او دا انبیاء ورو خبرې دي هر پیغمبر وایي اللهم صل اللهم صل اے الله بخشي هر پیغمبر اے دا نبی دا چې شفقت لري چې دا چې یو مور د بچی سره نه لري د نبی شفقت دا چې قسم دې کدا چې د خپل مور شفقت د په پولیس سرات کې د هر پیغمبر امتیان کېږي دی وی الله بچی دی الله بچی ما قدر عظمها الا الله وی وی خو بد دی خدا وی واره الله له معلوم دي چې سور دی خو لو شکل پیدا دی خو دی واره چا ته معلوم دی الله رب العزت دا الله رب العزت کما یلیق بشانه تجلی فرمایي تر دې چې مخلوقات د فیصلو نه خارج د دې ټول خلکو په منځ کې فیصلې وکړي دې خبره کله کافر مسلمان جنگ دی که مسلمانانو کې د ظالم او مظلوم جنگ دی که د خزي او د خاوت جنگ دی دا به یې په ورځ باج خلق نه خپل خزي په اور کې ولاړې دي نو د باج خلق نه خاوت نه په اور کې ولاړ دی د باج گاوټي نه گاوټ په اور کې ولاړ دی د باج شریک نه خپل شریک په اور کې ولاړ دی د دې ټول فیصله به الله رب العزت کوي پس ذکر کوي پر د قیامت به الله اعلان کوي دا به دې او له خلق ټول ولې وای به هیڅ چا ته جنتی دی او په جهنمی دی نو ترغه به جنت لږي او به جهنم لږي چې سره حق لري ولغه مطالبه کوي کافر که کافر دی ما به اور ته علي کاغذ یو مسلمان زیاته کړي دا غي څه دا خو نه چې هندو دې نو څه بلې بیا بلاګانې دې کاوه او هندو دې نو څه واو تا کاوه که کافر کې هم د الله بنده دی دا له الله سره نه ویلي چې کافر مال غلا او کافر مرتا ورک دا عام فارض وجلو مست حکم نشته دا کم کافر چې وي وجنه نو په دی وجلو کې خیر دی میدان تروته لیونې سپې ته شوی لیونې سپې کمر نه کی کرا نو دا هغه ژوند بهتر دی کمر کې بهتر تاسو لوا دا میدان نه چې کم کافر روي د دغه وجلو حکم داسې چې دنه لیونې سپې وي نو کلی ونه سپی دا قتل نکو نو دې نور نقصانات پیدا وای اړې دې ونه شوه نه دې تاسو په کلی کې کافرو سیږي سیکو سیږي هندو سیږي نو د شریعت حکم دا دی د دې وینه د هم دې وینه په شاړه نه دی والي د پیون حرام دی د د مال د هم د مال په شاړه دی هغه میدان دروته نو دا بیا لیونه شي الله زکه وی وی وجنه لیونه سپی چې وجنه نه نو دا وجوندون د تمام معاشره د فار زهر قاتل دی نو کله چې الله رب العزت د بندگانو د فیصلې نه خارج او اراده وکړي چې په خپل رحمت باز خلق د اور نه وباسي نو ملائکه ته حکم وکړي چې د اور نه فلانه فلانه او باسي څوک وي من قال لا يشرك بالله شيئا دا هغه خلک چې الله سره هیڅ شی نه شریک کړي نه ونا نه ګټه نه انصاف نه پیره نه ولي نه مړ نه ژوند هیڅ شی الله سره شریک کړي شرک نه لای کړی او شرک کاری په پټه به یاد ته کنه ماشاءالله وای چا ته ریا دې درته تاسو پیری ورو ویلې چې شرک دې کړو وي بدار او ورسې د دې دې او په دې په اور کې به اثر سجود تاكل النار ابن ادم اذا اثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود توجه ايه ملائکه وایي چې پلانې پلانې ورغه په اور کې ټول سوري دي څنګه به پیښې کافر چې او څو کوزي د ټول بدن بسکار شي ام مومن کو ګناهګار دی او جهنم ته ورغورځېدو د سجدي اندام الله په جهنم او حرام کړی د دې باندې سجدې خدا څخه ویرو دا پوز ویرو وایي چې الله ته په سجده کې نه دې ګو لاسو باندې سجده کې په دې ګو زمونږ خپل او سره دې و الله موږ دې د سجدې شونی دا څنګه او پوز یو حساب دو لاسو شو دو زمونږ شو او دوه شوي الله حرام کړی دی په اور باندې چې د بنی آدم د سجدي ځایونه دی وسو الله قادر دی الله قادر دی چې اور ته ویلا چې بس وځي نه بس وځي ورته ملائک په اور کې ګرځي ایله اور وسوي الله اور ته ویلي چې ګور دی ته بس نه نو علماء لیکلي چې دا خیال په خپل اعتبار جدا دی او خړل جدا دی باندې شي باندې دا هم ته خړل شوی نه دی په خوراک او بلا خو کوی نه کړه نو خور وړې نشي او دا به په ورکی دی شي په څیر شي کې یو روایت راغلی وای چې خلک په دروس د روزي ټول په سوځي دي خو دا مخ به پاتې نو ای بار دې داسې مشتا چې هغه به نور سوځي دي خو دا مخ به سي چې ولکه دا الله تعالی خاور کې پروت دی نو پتی بدل کیږي ورته دې اوس څومره برکات دا سجده موږ څومره په غفلت کې کوو حالات کې دا سجده څومره قیمتي ده الله دې نه کړي الله دې یو کوټه موږ له جهنم نه اے موږ زارم برداشت نشو کولای د جهنم لکت لم تبایی دا و غډیر خو خود تبایی دا وګوره دا سجده څومره قیمتي شی ده الله دې کې یو ګناهګار مؤمن د ګناه د وجې نه او طلاق ورو نو د د سجدي اندامونه اور دې پړې نو ملائک به فضی او پیږي نور به بالکل سجدي دي د دې براوي سجدي دي وایي دا غدانه سیلاب کې چې کوم ځای سیلاب وشي نو هغه په خارو کې پټ شي نو وړي شي وایي چې اوس حیران بشي الله خپل حبيب په څومره فهم ورکړ کله د صحرا خبرې کوي ټول دنیا هغه ته حیران ده دا الله حبیب څنګه د برکوټۍ ذکر وکړو چې کوم خبره به کولې او د نبی د صحابه کرامو شجرة العراق ولوي مسواکونه کې جوړي نو هغه میونی شي هغه چې کچای نو سړی او چې کله پښي نو تور شي د صحابه کرامو هغه ویلي په الله حبیب ورته علیه بالاسود وی د دې ونی وی خو خدا تورې تورې ری وی خو نو صحابه وی قربان ته په وی چې تاسو نو مرجه تګړي ضرور به دې خبره وایي هل خپل حبيب ته یو تاسو فهم ورکړ چې کوم میدان ته غلې عقل ورته ټول څه ټول ورته حیران پاتې دی د الله حبيب وي دا په داسې راغوت شي لکه دانه سیلاب راړي نو دا دانه د سیلاب نه پس زرغونه شي یو خبر دا زرغونی دي زرزر ولې زرزر غوني بعض خلک چې موسم په تیر شي نو یې کاروانده کوي نو د شپې نه غنم او جوار په وګو کې لیدار نه شي کېدای د لیدار په کې ناس یې وایي بعض د لیدار چې وایي چې زر زر غونډې شي د شپې نه په وو کې څه څه ورشي دا دا نه وو وایي دا را زر غونم زن زر شي او دا ټول تازه وی ور دا دا نه دا سیدا چې دا په کوم خیال دی چې را زر غونې شي او د سیلاب غد زګ مګو د خاور سرات کې نو دای برازر غول شي خو د جهنم هغه اثرات کوي دغه خړلې بس دامونه ورته سيزولي د تاسو کله برازر غول شي تر دې چې الله رب العزت د بندګانو د خزانه فارغ شي او دا ټول خلک جنت سره دل شي نو ويبقى رجل مقبل بوجهي على النار وهو آخر للنار دخولا الجنة یو سړی به پاتې شي د ده به جهنم ته مخ وي دا به د اور والو مسلمانانو کې ټوکې وروستنۍ چې د اور نه به راوځي او جنت ته به دننه کېږي نه پس نوره مسله ختمه شي او کله د جنت د نعمتونو نه څوک سپریدې شي دې چې هغه نعمتونو له ګوري هغه باغونو له ګوري هغه هورو ایمان له ګوري ثم یقول یا ربي قدمني الى باب الجنه اے مهربان د جنت دې دروازې ته مې ورواته کړ والله لوی تعجب دې دا عادت بشیر ته څومره دوکه باز فیقول لي ويدعو الله حتى يقول بیا خو جړاو پر یا یا الله ورنږدې وکړه رب کریم بوي هل عسيت ان اعطيت ذلك ان تسأل غيره اته نه جنت دروازې ته ورنږدې کوم بیا نور څه غواړي دې چې جنت دروازې تراشي جنت ول ټول کولا او ذاتي لکه سړي کې ښکار دې دې خوشاله او دې منته ګوري نو دې بچت پاتې شي هغه چې الله وایي چې پاتې دا وایي الله ما ورتن یا رب ما سنکا نبی کریم بوئی تعجب دے اے بنی آدم ما اغدارکا ته څومره دوکه باندې تا ما سره واجب نه کړی دا د روایتو کې راغلي الله به معذور غړي الله لا پته چې ورته چې صبر کولې شي نو دې واخر کې وایي اے رب لا اكونن اشقا خلقك زما ربا ما خو وعده کړې وه خو ته دې ستا بد نکاح کې ټولو کې بد نصیبه نشي بد نصیبه څوک دی چې دې په اور کې دی او جنت ته لاړ شي الله دې موږ تاسو د بد نصیبه یې وساتي اے او ما په ټولو بني آدم او بندګانو کې بد نصیبه مو جوړه وه نو به شبي چې دې وسوالو نه کوي حدیث کې دا چې الفاظ حتا يذهب الله به الله د خپل شان مطابق وځته او خان دي د شکل ورته خان دی وي بس جنت ته ورتل شي بعض روایت کې دا راغلي دي چې یو دی وي الله هغه په ټول ډک ته خلق نیول مال خو پکې زه پاتې نه ربا خطول خلق بغلی نیولی د جنت نعمتونه خطول خلق نیولی الله ورکول د څه تمنا کوا نو دې وغواړ وای چې څه کیږي الله به دا پرانه وغواړ بیا به دې چې الله به دا دې ورو وختل دا رانه وغواړ بني آدم هرسناک د لس راټول دنیا چاور کمو کې بڑی نو دا خو فانی ده د جنت په هغه سوالونو به سمور شي دې په لګما به د بیا وای اجي ته تیری رب وې دا مو الله دې راضي شي د عمل په ادب خوشاله بني آدم نو زغوار نه وي چې تیر کنا خاموش شوی دا یو شی هته هي وا مالک دې د خزانو خاوند دې هغه ورته یو خبره یاد دی تر دې چې د ده دا آرزوګانې به ټولې ختمې شي قال الله ذلك لك ومثله معه څومره چې دی وغوښتل دومره هم ځین شول ادي عمر نور دا ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی خو حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه وایي وای مال دا حدیث دا سیاد ده ذالک لکا و عشرت امثالی وای د دې دنیا عمر جنت ته شو او لږ چې ور سره نور را یو ځای کې په ټول کسی ادا بخاری شریف روایت ده هغه ادنا جنتی چې د ټولو نه اخر کې به جنت ورننکی دا هغه څومره جنت دا دنیا او دې سره چې لس دنیا کاری وځي کې دیو جن الله دې موږ تاسو د دوکي او د غفلت نه راځار کی دنیا په لګ لګ شي موږ سوره مهنت کو سوره منډه وو سوره کړهو کو دا ټول دنیا او دې سره چې لس دنیا نه راځي کې دا بد ادنا جنتی سوي دا الله د حبيب خبرې دي دنیا والا خو به دنیا کې وګړي الله حبيب کو په جنت کې دنیا کې ګرځي میدان محشر کې لګد الله سره شو کلی شي وګرځي جهنم برا روا کی دا سے بختاری لقد شبو د میری په میدان کې په درمای کې روان وي او شګي ګل انتخکاری لری نه سړې وي بنو بریو پړسی چې هغه تندې دې دې کې څوک احساس نشي کولای بعض علماء لیکلي وایي یو میدان محشر والا کار په جهنمي بدا ستګي کله ټول دنیا را سمندرونه دې په اوس کول خو تندې مات نشي باقی به پاتې کی او څوک چې الله یوازې په تو بندګي به کولا هغه کې نیکان دی او کنا فرمان دی ایمو کنانو مسلمانانو کې ځنې پاکان خدای کې عمل سکتے او ځنې توحید باندې کلک دې او عملی کمزوری نا فیقال لهم دی تبویل ما یحبسکم وقد صحابنا تاسو دلته شي بس ټول خلک خلاص نو شارحین علماء وی فاول ور کې موږ سټول ور رب کتلې الله دې موږ تاسو ټول حرمین شریفین ته پوجي تاسو یا به میدان عرفات نرسو یو وی کلو د مخکې وادي و مخکې وادي و د عرفات میدان نرسو یو ځای نو دغه ځای کې الله آدم علی السلام د شان په خپل قدرت دا ټول بچی راوېستل هغه ته وادي نعمان وای څورته وای وادي نعمان ورته وای یو حج کیلو ډریور ګرځو د مکه مکرمه سره خپل شریعت سره برابر نو ما ورته وادي نعمان چې راځي د مرګور لګي خپل لګوتري نادر دیندار دی وی وادي نومان سره ما ورته واقعا دي وی وادي نومان خو زمون کله دی وادي نومان اوس غټ کله دی ودا خو زمون کله دی نو ما ورته چې په تاریخي واقعا شوی وی هم اثر خدا دور دور تفسیرونه دا کم دی کې نایات ورته کوی د چې اوس لاړ شم کور کې وګورم نو وادي مان د عرفات نه رسې او زه دې دې کې رب کریم دا بنی آدم ټول د آدم علی السلام د شان راوېست او یې لستو به رب کوم او بل زمو رب یې کړې نو دې ټول وران ته څه کړې خو دلته کوم مثال په تور هیر دلته بسشي میدان د محشر کې ورایت شي زموږ رب چې راشي موږ به وپېژنو فیقول هل بینکم و بینه آیه تعرفونها ستاسو او ستاسو رب په من کې څه نښه شته چې راشي نو به دی ویا یا قرآن شریف کې الله وایي فرض د قیامت یوم یکشف عن ساق فیدعون للسجود فلا یستطیعون دا آیات متشابهات نه سجده بو په سجده بو کې دې مؤمن وای قامن کان یجد لله ریا او سمعتن او چا چې دنیا کې دریا کاري او د خلکو د نمود د پاره سجدي کولې دې ډېر خوشي دي خدا ټول بابلا به یو ټوکې شي راټی کې دې بدشي صحابه کرام قربان ومن جسر یا جسر سنوي په جهنم وي الله حبيب وي مدحزه مذلت خپې به په خوې بعد شي باندې ګوره چې کې دي روزان سبالو نه چې ټپک وخره دا بدل دي چې خپه په بالکل خوې وګوره مؤمنان چې څوک کامل بعضې به د سترګې د رب په شان تېر شي الله دې موږ او تاسو په خپل رحم او کرم دې وایي تر دې چې بعضې یو تپوس کوي موږ سره خو رب وعده کړې وه چې په جهنم به ورتېرېږئ موږ خو پسې نه شو وایي به تاسو پرې راتېر شوي خو پته درته نه ده لګېدلې بعض مسلمانان نجات وی روغ رمټ اباز بپوری شي او وخه بخه به ټول لري شي په فریسرا باندې د کوندو کوندو باندې ولې او بیا باغې مشوت راغلي د الله مدد او راشه او باز بپړ مخه د جهنم پور کې ورزول شي د چې کله دا مؤمنان جنت ته ورتل شي او دې له پته چې موږ نجات مو وګوره ګوره د خپل کې محب ساتي دا مؤمنان په داسې یو بل فکر کوي دې وایي اے زمونږ ربا اے زمونږ ربا اخوان الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا الله دا حضور دا اور لږه دی ولې مو خو یو مشکور دا الله حبیب شفاعت کوي مؤمنان به شفاعت کوي وای دا ټول چې څه ختم شي کنه نو رب العالمین وای ټول خپل برخه شفاعت کوي او ارحم الرحیم فاتح شو یو ارحم الراحمین فاتح شو دای برويشته شي په شان د ملغلرو په دې غاړو کې به ورته ساو ځکړي جنت ته ورځن نشي فیقول امر چلتا قول او تقاو رحمه جنت هر وې ته رحمان زرد شوی دی نو ادخلهم الجنه بغیر عمل عملو ولا خیر قدروه جنت ترادن نه کړي چې عمل کړي او دې څه خیر وخت را لګي الله دې کو سر سره ټول ملشي دا خبره الله حبيب موږ سره ذکر کړي وختم شو روایات پکې نور دي ان شاء الله که زندگی نو بری جمعه ته ان شاء الله دا مضمون ختمو زمون مضمون داو چې مؤمنان په جنت کې الله رب العزت دوری او دا دور مراحل زمون او تاسو مخلې الله دې ما او تاسو ته د صحیح توبې توفیق راکړي یا الله زمون خاطر مخلې واړه او لوی جناتونه افکي الله په تمام دنیا کې چې امت د کوم مشکلات او پریشانو سره مخ لري الله د ټول امت مشکلات او پریشانای پکې د چا په من کې دشمنی طرف غنۍ دي الله په دوستۍ او محبت باندې بدل کړي دعا غواړي چې چا کورونو هسپتالونو کې بیماران الله شفای کامله عاجله او ورته نصیب کړي الله دې چا بچی نشته دې عمل صالح بچی ولا ورکه یا الله زموږه د دې حاضرین او غایبین مسلمانانو چې څومره دینی دنیوي حاجتونه دي الله دې تر سره کړي بیا باندې مرګو دعا د پاره وی دې شات شری حاجتونه دي د چا په کور کې بچی بیمار دي الله دا حاجتونه پوره کړي او الله دې بیمارانو ته شفای کامله عاجل او نصیب کړي